دی صورت تا صورت سبا ویل کیږي او وجه د تسمیه بالکل ظاهر ده د دې صورت پنځم آیات نه الله رب العزت واقعات قوم سبا ذکر کړي او داغه د ملګرو متعلق نو په دې اعتبار دا آیات بیا مدنی دی او بعض علما لیکي چې دا آیات مکی دی دا دواړه اقوال احکام القرآن کې امام قرطبي رحمه الله 671 کې د وفات ته او حدائق الروح والریحان کې امام حرری حفظه الله لیکي او بیا سورته سبا د سورته لقمان نرسته نازل شوه دی 58 نمبر سورته نزول اعتبار سره او مصحف اعتبار سره د سورته احزاب نه رسته ده 34 نمبر سورت او بیا امام ابن حزم رحمه الله لیکي چې تمام صورت محکم ده ما سوا د یو آیات نه چغه آیت نمبر 25 ته هغه منسوخ دی بی آیت السیف بیا د سورته سبا مخکنی صورت سره ربط په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې د نصرت تذکرہ وا په جنگ احزاب کې اوس په دې صورت کې الله نمونه ذکر کوي د قوم سبا او دویم ربط مخکنی صورت کې د زمین او اسمان د خیانت تذکره وا یعنی خیانت نه د بچ کېدو تذکره د منافقین حالات ذکر کړو ليعذب الله المنافقين والمنافقات دې صورت کې الله د مشرکانو حالات ذکر کړي بلدا چې مخکنی صورت کې د عذاب تذکره و نو دې صورت کې الله نمونه ذکر کړي د قوم سبا د تباہي بیا داوود سورت سبا هغه دو خبري یو نفی د شفاعت قهری او دویم عجز د شرفای اربعو د انسانانو عجز به الله بیانې د جناتو عجز به بیا خلاصه د صورت سورت سبا مشتمل ده پشپاگو رکوگانو او چون آیاتونه دي د کلماتو تعداد بلا وربی لتاتینکم او بیا سرلوم آیات کې د بشارت مؤمنانو ته دو اسباب به د بشارت بیانېږي او دو بشارتونه وي آیت نمبر 5 کې بیانې کې تخفیف اخروی آ کسانو ته چې کوم کسان مقابلین د قران دي والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین بیا شپږم آیات کې بیانې کې دلیل نقلی په صداقت د قران اوم آیات کې بیانې کې زجر په انکار د قیامت اتم کې بیا بیانې کې صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم او صداقت د رسول چې ویني دا بس زجرن وی او نه هم آیات کې بیانې کې تخفیف دنیوي افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ابو سفیان وی چې محمد مونږ یری په عذاب امو له خوف را کې چې دوباره ژوند شته دی قسم دې په لات او عزا چې قیامت به ناراضي ابدن ولا نو باسو انا به مونږ پورته کیو نو الله رب العزت دا صورت راو لګو او دریم آیات کې الله قسم وکړو وربي لتاتینکم تاسو هو قسم کوي چې قیامت بن راځي زمانه به تو ورته قسم وکا بلا وربي لتاتینکم قسم دې زما پر رب خامخا قیامت برازي تاسو سره به حساب او کتاب کېږي تاسو به پورته کېږي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض تمام تعریفونه ثابت یا غزاد لرام تمام تعریفونه د لوهیت چا خاص دی الله پوری د الله نه علاوه بل څوک په کائنات کې دا تعریفونو مستحق نه ښکاری مونږ نو لله کلام د حصر د پاره دی او دې ته لکېږي دعوت توحید په لفظ د الحمد سره دا دستور د قران دی چې کله دعوت توحید په لفظ د سبحان سره ثابتې او کله په الحمد سره نو الله داوا کوي چې الحمدلله الذي داوا غمو تبروي چې پاګې باندې دلایل وي ورپسې الله دو دلایل ذکر کوي یو دلیل دی چې هغه ته دلیلی تصرفي ویل کېږي او متصرف هغه ذات وی چې هغه مالک وی خان دیو جنا د دلیلی تصرفی په ابتدا کې لام راړي له ما فی السماوات و ما فی الارض ملکیت ته اشاره ده چې تصرف د الله چې په اسمانونو کې دی او تصرف د الله چې په زمکو کې دی دا ذاتی ملکیت کې تصرف دی غره خان زمین او اسمان د الله مملوک دي تصرف د الله ذاتی تصرف شو سم مجازي تصرف نه دی دا دلیل تصرفي دی الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض تمام تعریفونه د خدای تو تمام تعریفونه د الوهیت ثابت یا غزاد لرا له ما فی السماوات چې خاص اغل دین هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات په لر دي چې په ځمکه کې دي نو له کې ملکیت او اشاره ده او له کې تصرف ته اشاره ده نو ما فی السماوات نه مراد ملائک دي او ما فی الارض نه مراد انسانان او جنات نور تمام مخلوقات چې کوم مونږ تاسو تخکاری وله الحمد فی الاخره دا اوس دعوت توحید دا په لفظ د الحمد سره او دا دوباره وی تاکیدن زکا مکی والو انکار کو دا الله د حمد او د غیر الله حمد به کو او خاص داغه تعریفونه دی په آخرت په آخرت کې نو معنا دا چې د الله تعریفونه په دوه قسم شلو یو قسم تعریفونه غدي چې هغه تعلق د دنیا سره دی نو مخکنه الحمد چې هغه تعریف په دنیا و دا دویم الحمد چې دینو دا فی الاخره معنی دا چې دنیا کې هم د الله تعریفونه کیږي په آخرت کې هم د الله تعریفونه یې زکا جنتیان به وی کنه الحمدلله الذي هدانا لهذا جنتیان با جنت کې وی تعریفونه د الله دی چې مونږ راوستو دې جنت ته مونږ راوستو او بل ځای کې الله فرمایي چې دا جنتیان به وي الحمدلله الذي صدقنا وعده جنت کې با جنتیان وي تمام تعریفونه الله لره دي چې موږ سره کوم وعده کړې وا په دنیا کې هغه وعده چې دین هغه رښتینی کړه او موږ جنت تر زمګه کې چې کوم شی داخليږي یعنی جو په معنا دی یدخلو دی د الله د علم نه بار نه خان هغه د باران ساز کیږي یو ساز کیږي یو کپو زرګاو په لگاو ساز کیږي هر ساس کې د الله په علم کې وي د الله د علم نه بارې ساس کې نشته دی نما یل جو فی الارض نه مراد د باران ساس کی او دیم نه چې ما یل جو فی الارض نه مراد مړی منی چې څومره داخليږي آدم علیہ الصلات والسلام نو اخلا تر قیامت پورې هر منه د الله په علم کې دې چې هغه دفن شي یا خزانی مراد دی چې زمکه کې موجود دي یا تخم مراد دی چې کرلې کېږي معنی دا چې مدخول فی الارض جاندار دی او کبه جان دی د الله د علم نه بار نه دی یا لمو پی کی الله ما پاغه سبان یې رجو چې داخلي کې فی الارض پس مکه کې وما یخرج منها دا عطف دې په ما یې جو باندې یعلم ما یخرج منها الله په دې پاغه سبان چې د زمکه نه راوځي پرز به قیامت به مړی د زمکه نه راوځي یا زمیدار تخم کرلې دې ته غن راوځي یا پزمکه باندې باران اورول شو او هغه وبو د زمکه نه راوځي دې کوم تعمیم دی هر وشتل شوی شی د زمکه نه د الله په علم کې دی د الله د علم نه بار نه دی او درېمه خبره و ما ينزل من السماء يعلم ما ينزل من السماء الله په دې باغ سيزو ينزلو چرا کوزيږي من السماء دبرنا نو سمانه مراد یا اسمان دی نو بیا د وما ينزلون مراد چې د ملائک به ملائک را کوزيږي جبرائیل علیہ الصلات والسلام را کوزیږي یا من السمان مراد وریاض نو ما ينظرون مراد باران د باران څومره ساز کی چرا کوزیږي او وریږي هر ساز کې د الله په علم کې دی د الله د علم نه بار نه دی او سرما خبره و ما يعرج فيها او هغه اعمال چې هیڅ برام یا اعمال مراد دي ځکه هر عمل چې بزمه کېږي په بره خيږي قبولیت فیصله بر اسمانونو کې کېږي چې دا عمل قبول دی او کوم مردود دی یا وما یعرج فیها نمراد د ملائکو خطل دی ببرام روحونه وړي د نیکانو خلقو او یا چې د جبرائیل وبرزي وما یعرج فیها وی د یعرجو په سله کې الی راضی ځکه یا رجوع په معنا د یسعدو وی وما یسعد الیها ویل پکارو علما لیکي چې فائر الله وما یارج فیها نو فی راولو کې حفاظت ته اشاره د اعمال وخه دا اعمال چې په بر تزي چونکی دارومدار د جنت او د جهنم په دغه اعمالو دی دا اعمال ګره ځای کې دی نشي چې ستا عمل بل طرف ته لاړ شي او دا عمل بل طرف ته لاړ شي نام هر عمل محفوظ دی که نیک عمل دی او که بد عمل دی نفیر اورلو کې اشاره ده حفاظت ته چې کوم اعمال په بر تخیجی نو محفوظ دي وما او اغا اعمال يعرجو چخيجي فيها اي اليها اسمان طرف تخيجي دا سلور نعمتون الله ذکر کړو چې زمګه کې کم مخلوقات داخليږي د زمکه نه راوځي برن را کوزيږي او برت خيږي اخر کې الله دو اسماء الحسنا ذکر کړي وهو الرحیم الغفور او خاص آغا ذات رحم کون کې دې په مؤمنانو نو رحیم تعلق مؤمنانو سره دی الغفور بخنه کون کې ده کې یو کافر توبه او باسي د کفر نه والله معاف کړي یا رحیم کی اشاره دی خبره ته چې دا تمام نعمتونه چې دي دا دلالت کی د الله پر رحم باندې تمام نعمتونه باران وریدل د زمکه نه تخم راوتل دا دلالت کی د الله پر رحمت باندې او بیا منتها د رحمت چې دینو مغفرت ته کنه دیو جن رحیم نرس الله غفور ذکر کی امام اندلسی رحمه الله لیکي چې ابو سفیان دا ویلو چې محمد مونږ د عذاب نه یری مونږ د قبر د تنهایی نه یری قسم دې زما په لات او عزا باندې چې نه قبر شته او نه آخرت شته مونږ به نه پورته کېږو نو هغه قسم کړو الله دې آیت کې قسم راولېګو قل بلا وربي لتاتينكم وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړي دي لا تاتین ساعتو نبرازی مونږ ته قیامت په مونږ با قیامت ناراضي لا لا تاتین ساعتو دلیل د کفرو دی خان کفر دا نه چې د قیامت انکار کوي معلومه دا شو چې نو مخکنه جمله کې استفهام مقدر دی قلو آیا زما نبی بلا ولنا وربی قسم دې زما پر رب باندې نو متکلم په کلام کې انکار ال راړي چې مخاطب منکر وي مخاطبین د مکی والا د قیامت منکرو دیو جنا په کلام کې قسم راغی وربي زمانه به وای قسم دې زما پر رب لتاتینکم خامخ راضی بتاو ست قیامت تاتینکم کی زمیر راجه ده الساعه او لام د تاکید د پاره ده نواو قسمه کې هم تاکید دی او د جواب قسم په ابتدا کې لام تاکید یې راړل دا تاکید بعد تاکید شو او یا زما نبی ولنا قسم دې زما پر رب خام خارازی با تاسو ته قیامت عالم الغیب عالم مجرور دې او دې ته لیکيږي صفت د رب مخکرم موصوف او مجرور عالم الغیب صفت د مجرور موصوف صفت کې مطابقت ضروری دی او دویم احتمال دا چې دا مرفوع دی او خبر دې مبتدا حذف ده عالم الغیب هو عالم الغیب قسم دې زما پر رب باندې هغه باندې قسم زکه کوم هو عالم الغیب چاغه عالم دې په هر پټ باندې امور د قیامت پټ دی مونږ نه امور د قیامت چې دین هغه تمام مغیبات دي عالم الغیب ذات ته په امور د قیامت خبردار دی لا يعذب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض نشي پټې دې انه زما درب نام مثقال ذره په مقدار د ذره مختلف توجيهات مفسرین نقل کړي یو قول دا چې ذره نه مراد چې دین روحونه دی په اسمانونو کې چې کوم روحونه په علیین کې دی یو روح تیرو کې دی نشي ځکه قیامت چې دین هغه با صرف دروهونو نه بلکې وایزن نفوس او زو وجد نفسونه او بدنونه دا به پرز د قیامت راو ځي کیږي لکه څنګه عالم دنیا کې بدن او روح یو ځای او دا متصل زندگی وا د دې دواړو بیا د عالم دنیا نه رسو چې عالم برزخ ته منتقل شو روح د بدن نو وته لکه سورۃ زمر کې براشي فیمسک التی قضا علیها الموت الله یې ساري ها غرو چې کوم روح باندې الله د موت فیصله کړی بیا روحونه دو زینو کې دي یو په علیین کې دي نو په سماوات کې هغه ته اشاره ده ا دویم روحونه چې دین آپس جین کې دي نو په الارض کې هغه ته اشاره ده او مسقال ذره ان مراد روحونه د انسانانو هیڅ روح چې دی په مقدار د ذره هغه د الله نه پټې دی نشي یو توجیه ده دیمه توجیه ده چې مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض مراد د دینه د بدن ذرات دي هغه ذرات چې قبر کې دا بدن خړل شوی دی او ذره اصل کې لکېږي سور میګی تا ځکه هغه ډیر نری پستر کو کاری کې نه نو قران چې د عرب محاوره کې نازل شوی دی عرب چې د یو شی په ورګوالي کې چې تشبیه ورګي دا تمام اعمال چې د الله په کتاب مبین مگر په کتاب کار کې دي آ کتاب چې هغه ته لوح محفوظ ویل کیږي نو مخکې تذکرہ الله د علم وکړه چې هغه تمام اعمال زما په علم کې دي په اوس دلته کې اشاره حفاظت تکي چاہے تو ایلے کی بدلہ اور کول لیجزی الذین آمن بیا بدلې په دوه قسم دي یو خبر لدا او دویمه بد بدل ده الله یو جانب ذکر کوي د بدلې چاہے ته خبر لوي لیکي دې لپاره چې الله خبر د ورکیا کسانو ته چې ایمان راوړل دي عمل کې د سنت مطابق د خبر دی الله دوا اسباب ذکر کړو یو ته ایمان ویل کېږي او ایمان چون کې پټ شه دی زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا چې ایمان تصدیق قلبي ته ویل کېږي داغه پہچان بسنګ کیږي اور بس الله فرمایي وعمل الصالحات عمل کې د سنت مطابق هغه عمل چې داغه موافقت وی قران سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث سره هغه تبیا عمل صالح ویل کیږي په دغه بنیاد ابن کثیر لیکي د سورته بقره په تفسیر کې چامل صالح ما وافق الكتاب والسنه چې موافق د کتاب وي موافق د سنت وي نو اسباب د خبرت لې الله دو ذکر کړل امن وعمل الصالحات ورپسې الله په دوه طریقو خوشخبری ورکړي اولائک لهم مغفرۃ دا لومبنه طریقه دوی د پاره به وی مغفرت مغفرت ویل کی معاف کول مغفرت لذنوبهم د دوی ګناهونه به معاف شي اذویم ورزقن کریم او رزق عزتمن مفید رزق ا رزق چې پای کې نقصان نه او داغه په حاصلولو کې تکاوت هم نه حساب کتابم پکې نه دا سره رزق چې دینو هغه د جنت رزق دی د دنیا رزق خو ګټلوم ګران دي او دیم که تاو ګټو نو زیات خوړې هم نشي ځکه ختميږي کمیږي درم دا که زیاتای معده دل خرابې بدن دل پړسای اول دا که زیاتای مخکې ویلو چې والذین کفروا دلته اوس الله تعبیر بدلی والذین سعوا فی آیاتنا یوازې کفر کې مبتلا نه دي بلکې زمونږ د آیاتونو د باطلولو کوشش کوي منسوبه دا چې د قران آیاتونه باطل کی د سره مقابله کوي او هغه کسان چې کوشش کوي زمونږ پایاتونو کې معاجزین مقابله کوونکې کوشش دا وي چې زموږ آیاتونو سره مقابله وکړي اولائک لهم عذاب چې د دوی بدنونه بعد هغه عذاب مقابله نشي کولای لکه څنګه دنیا کې د دوی بدن زمونږ د آیاتونو د ختمولو مقابله نشل کولای نو دا سبا پرز د قیامت د دوی د بدنونه د الله د عذاب مقابله هم نشي کولای ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق دلیل نقلی بیانېږي په صداقت د کتاب او دا بیا تقابل دی د معاجزین معنا دا چې دا کافر د مکی والا دو مقابله کې د الله د آیتونو دا سه خلق شته چې هغه تصدیق کوونکي د الله د کتاب نو مخکره آیات مکیو دا آیات مدنی دي او اوت العلم نه مراد چې عبد الله ابن سلام دی دا غملګری وير الذين واو استنافیه کم او دا کلام چې د استنافی دی یعنی جمله مستانفه سیاق او سباق سره تعلق نشته ځکه دا آیات چې د مدني دي چې الله بدلور کې په آخرت کې وير الذين او عقيدو ساتين رؤيت نه مراد صرف پستر کو قتل نه دي بلکې عقيده ساتل دي وير الذين او عقيدو